پدې بارکی چې زمنګا د منځ اهمیت چې زمنګا منځ قران د موږ په باره کې شپږ سوا زله حکم کړی دی چې موږ کوي موږ جماعت سره کوي او د موږ په وجا زتا سو تر پیا دیګم د موږ په وجا انسان دا غسیزونو غلطو نه بنکیږي چې یو سړی موږ کوي نو هغه د غلا نه منکیږي وزه چې دا غلا کومه شکر کومه ډاکه کوم نو بیا زه د موږ سره د پاره کومه بارات موږ یو اهم عبادت وو موږ یو اهم فریضه وا پامالو کې قران زکوي حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى سو کوئی د سحر ده ځکه مالیګر مون مخکې دو منځونه ته وشو د سحر او د غرمې ماسپخیم دوه ته شان لري ماخام او ماسوتن دا درمیانه شو تسهیل او نور دا ترجمه کې اکثر خود تسهیل یو را ترجمه دادا او دا ډیره بهتره ده زموږ د علماو چې هر موز ته مراد ده هر موز پابندۍ سره کوا نو هر موز بستا د دو منځونو په منځ کې منځنه راځي سم په منځ کې راځي د سحر موز دیو کو د ماسوتن منظم کړي د ماسپخین منځو کا زکه چې دا سحر منځ د ماسوتن او د ماسپخین په منځ کې سو ګرځي دا درمیانه بیا د ماجیګر منځو کا لو د ماسپخین منځ څه شو درمیانه شو د سهار مونږ وکړو نو د ماسوتن مونږ درمیانه شو مخکې ماخام دې روسو سهار دې او ماسوتن درمیانه شو دا ماسپخیم مونږ وکړو نو دا سهار مونږ درمیانه شو مخکې دې ماسوتن دې روسو ته ماسپخیم دې او د سهار مونږ درمیانه شو او چې کله هغه بولی توجه نه نو هغه ته د خوراک صفه ترېږي چې ما سو غواړ کو نو غواړ دارنګي یو انسان په توجه سره ده په شوق سره ده په عاجزۍ سره ده عبادت ته دا د عبادت مزه او قن حاصل کی من عبادت کو من موس کو خود موس هغه مزه سرور او خوشاله مونږ ته د مونږ ملاويږي اغا مون گزار اغا مون کوونکې جرګه کوي د خپل رب سره نو چې جرګه د خپل رب سره کوي نو سوچ دیو کې خجر غنیو کې لکه دو کسان ناس دی نو یو بل ته ګوري دا نه چې دو کسان دی مخه مخناس دی او ګوري دا چې خبره کوي دا وایي دا ته ما سره خبره کوي کته ما سره خبره کوي چې کله موږ ختم شو حضرت علی جلالو وی غشه وکړې شو یا وی نه یې غشه وکړې شو یا وته نه پوښې وی نه دا چې موږ کتلیو دا زمون منځونه کوم باندې معمولی میګه رواني نو اب منګه میګه لړکو موږ باندې معمولی خورا هغه موږ را غونډو صفا کو دا څه کو په موږ کې غلط شو مقتدیان وی درې رکعات وشو چا وی څلور رکعات وشو امام عزت خو یو یاد ما زکه صاحب شي بن سات خدایش تا تاسو ګن کا ساره سو رکعات وشو چا وی درې چا وی څلور راځي کېدل نه یو دکاندار سلام جار ما سو درې رکعات شي یقینا په ته څنګه یقیني وي وې زما سلور دکان دي سلور دکان سلور رکعات مونږه زه په یو یو رکعات کې د یو یو دکان حساب کوم په یو رکعات کې د دریو دکانونو حساب پکړې ده د یو دکان حساب پاتې ده زکه درې رکعات شي موږ چې جمعه تراشو نو د دکان د بابا د دې حسابونه کو الکه هغه د جمعه ته بهر پرې دا د جمعه ته بهر تاریخ پورې پاتې شو او سراشه یو بل عبادت شروع شو یو بل اهم فریضه شروع شو او ته 24 غنټه پای کې لګیای کنه خلک دې نه غلا سنور درې شو ورونو موږ له پکار دادي چې دا یو اهم فریضه ده موږ کول دا یو اهم عبادت ده ها او دا داسې عبادت ده چې دا چا په سي طریقه وکړو په اخلاص سره وکړو باجزي سره موږ کی یا ساته الله د دې انسان والو او ټول ګناهونه معاف کړي چې دا الله خوښ شي پوجي او مشیت او په اخلاص پورې د انسان کار دی دیو جنا یو سړی چې کلموز کوي زکات ور کوي دا د ایمان او د اسلام ظاهر کار دی هغه ته بسنوي زموږ دین وایي هغه باندې په داس نه کې هغه به وجنی نه اگر کا کافر دی او چې ستا په مخ کې هغه اقرار وکړ لا اله الا الله او مونږ وکړ مونږ وکړو دا مونږ دلیل په دې چې دا بسنه وي نور ظاهر خو هغه د اسلام کارونه وکړو په باطن کې اوس الله کوی چې دا ځان خلاصې په دې مزبانستان او کنه په حقیقت درنه دا سره شر ظاهر کو دیو جنا دا عبد الله بن مسعود روایت ده بیا کم یو بل ډیر بهتر دی نبی علیہ السلام الجهاد فی سبیل الله جهاد کول پلار د الله کې د الله پلار کې وتل د الله د دین د پاره مهنت کول د کفارو مقابله کول دا جهاد د الله پلار کې خدا نو چې د مسلمانانو په ملک کې توري روالا ډنډې روالا اسلحه روالا کله یو مسلمان وجینا کله بل مسلمان وجینا کله په یو دکان ورځا کله په یو پټرول پمپ باندې ورځا کله یو غاډي د اور ورته کوا دا جهاد کو دا فساد دی دا خود دا جهاد دی تا ته یو سړی وی چې د اسلام بنیادی سيزونه سودي چې به د لیا دي الکه اسلام د سو سيزونه جوړ لې نو ته به پنځ پنځو سيزونه نه اسلام جوړ لې د پنځو سيزونه نه بنیادی شی په اسلام کې هغه د الله د توحید اقرار دی او پیغمبر د رسالت بیان دی که یو سړی مونږ کوي یو سړی روزه نسی یو سړی زکات ور کوي یو سړی حجم کوي خو بنیادی شی د توحید نشتا بنیادی شی د پیغمبر طریقې من نشته نو غره مسلمان نشي کېږي بنیادی شی د اسلام پنځو سيزونو کې یو د الله د شهادت او د پیغمبر رسالت ته راجز راغله او د پیغمبر ته تپوس کړي دا چې عمل ما ته وخایا چې په عمل ما الله د نګي جنت تا او ما الله د جهنم دور نخلاص کې یو حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي تا زمانہ ډېر وی سوال کو دا معمولی سوال نه دی دا معمولی خبره نه ده چې معمولی خبره راته وکا پاغه معمولی کار باندې الله تعالی یوازې مشان نعمت درکې او پاغه معمولی کار تا د لوی عذابونو نخلاص کې دا یو ډېر لوی تپوس تا زمانہ وکړه معمولی تپوس لري بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکړي فورا وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا نو چې ستن دې ادرولا نو خیمه ادریدا او بیا سلور طرفونه دې راخل د پړو د مزو د خیمه یو طرف ته دې موږي سره پړې او تاړه بل طرف ته بل طرف ته بل طرف ته خیمه بالکل مضبوطه شوا خیمه بالکل مضبوطه او قوی او محکمه شوا مسکه دې پکې ډنډا او ستون ور کړې ولی که چرتا دا خیمی پاغ ستور پستن باندې خیمه ولاړی نو بشک قدرت دې شي پلی دې سلول ام خیمه دا خلکو ته خیمه یو خو پورا خیمه نه دا ای خیمه ځکه نه چاغه پلی تل شي نه یو باندې غوړواسه او چته شي او چې سړي راشي نو کوزيږي را کوزيږي ګوره بچاو نه راځي دارنګي کپدی پنځو کې تا یو کار اونیو چې توحید دې شهادت د الله شهادت د پیغمبر پاک د پیغمبر دې ته مسلمان شوې بشک مسلمانې چې دا منی چې دا الله نه بغیر بل څوک حاجت پوره کول ولا نشتا شهادت د الله د توحید کې او چې دا یو یو پکې نه نو کامل مسلمان نشي کېره کتري طرف نو تاتا د خیمه په لراخ کل او ستون په منځ کې مضبوط دی یو پړې پاتې شو نو اب خیمه مضبوط نه ده دو پړې پاتې شو او دو پړې دی په خیمه کې راخ کل اب خیمه ده خو پورا مضبوط نه ده پایدار نه ده وروړه نو کله کله خلک یو کار کوي چې موږ کوي د دې توحید مثال پشان د دې ستون دی او د دې سلورو ارکانو د مونږ د روزي او د زکات مثال پشان د دې سلورو بازوګانو د دې سلورو اطرافو د دیوالونو دی رورا بنیادی شی په جندل غواړي نو چې کله د مونږ بنیادی شی ته معلوم کو عبادت دې وکړو عقیده دې په کامل مسلمانې سار موز کول ډیر ګران دی جمعه ته راتل ډیر ګران دی سار موز ته پاسېدل ډیر مشکل دی ډیر مشکل دی هغه مشکلات سره د منځو کو هغه مشکلات سره د راغې جمعه ته او جمعه سره منځو کو پیغمبر پاک کوئی چې دل دور ثواب ملاو شو په دې جماعت سره په سال موږ کول سره لکه چې دې ټول شپه الله تعالی له لاسه پورته کړی بخاری روایت ندی مسلم روایت ندی حضور لوی اهمیت منتا په دې لغو پاسې دوکې ملاويږي اته خاصه پاسېږي دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ ورستو کوي دور ورستو کوي چې ته پکې دا مستان خراب شي او دوباره پکې خو ګوره حدیث بل طرف تواوري الله هم موږ ته دا شوی پیغمبر موږ ته دا आवाज راکې خو بل خوا د شیطان आवाज سره بل خوا د شیطان کار قسم سره بېمانه چکلا سار مؤذن بانک کې نو پاغه بانک کې سار یو کلمه وي چا په نور بانکونو کې نه وي کلم کوي کړه سار په بانک کې یو کلمه وي چا په نور بانکونو کې هغه کلمه نه وي سوې بس استنجا وکاو ځکه باغ ته مزه بس چا دم کو په مخ یو مال سره کو سره لازم نه دي سنت تو کې بس په فرض او لومبه رکعت خو استاد دی رکوت کوي چلومبی رکعت او دریګ الله اکبر الله اقامت کیږي ته چې پاسه کې بس کار کیږي بیا او نفس مول دی شیخ بیا ورته مله اقامت اسه مدرې کوله نو چې اقامت کو دې ته چې ځان برابرې موږ بدل شوی نو اجب چې شوی نو کوم دې لیر شه ورسته به او کیسه موږ خو په خرابې څنګه را ټیر سره نو بلستانا کابل نو ټیر کی نو چې بیا یاره یاره نور په خاطر ته چې اوس پاسېګم او اوزم او دس کوم نو ککوله را خاطر دوه والا دی نور راو کی دي نو بس یاد باندې رستو یا مخکې بس اے الله غفور رحیم دی شیطان دا کرته بوله په پړ کې راوړي حدیث ته او چې کله نور په دغه وخی دي نو شیطان هغه بودنه جدا کیږي نه چې نور زه وخیږي دا هغه په وخت کې امتیاز وږي وې زه تر پاسه نو بیا پاسیږي ځکه پاسیږي چې بیا نور شیطان ته تللی نو کله په یو خوا کله بل خوا کله یو باړی کله بل باړی صادر بوګ کړي الکه څه چل یا دا موږ له ګرستو شوی دی وا شیطان در په کوکي به ایمان امتیازي کړي او چې په کوکي ولې امتیازي وږي شیطان نو بیا اچ چا سره پچا کړي یره وی سار شوی دی او تا جګړه شروع کړې دی جګړه ځکه چې شیطان په مسلط شوی میخونه په والی دی شیطان په وخت ولې امتیاز دی وجه حدیث کې راځي چې کله سحر تاسو او دس کوي سحر پیغمبر پاک وی سحر نو تاسو پوز خصفا کوي دینه ته اوپر سوي ځکه په دې خوش خېشوم کې شیطان شپه تیر کړی دی دې اډو کې کې بل شیطان لاس دې کې شپه تیرې نو تاسو خود دې له صفای کوشش ورکړئ چې هغه شیطان دې نه اوپر دي ګلار شي بېمان شپه دې رکړې دې کټوله شپه نو چې موږ په ځا از داسې کو به مو ته صحیح نه چو پیغمبر پاک وایي چې کله سحر او دس کې نو د پوز صفای خو کا ولې دې خې شوم کې بېمان شپه دې رکړې را وسوسه چوری ټول شپه بچا یو طریقه راغله په بل طریقه راغله په اخر کې د په ایمان موږ ګډوډاو نو کوشش دې چې وکړه چې هغه وبځيږي ا نو موږ ته ټول طریقې پیغمبر غي په ګونو ناس ته ټپې دې نو پاتېګا د شیطان خبره ختمه کا او زما جماعت ځان رسو یو باندې د منځ پارا یو اقامت دې ته دویم بام ویل شي دا پشان د باندې په یو کلیو ته پکې سیوا ده د بان او د اقامت په منځ کې چې کوم منځ شي کوم دعا وشي هغه الله اسینه پری دی ښا یو څو دعاګانې دي چې هغه الله بالفعل قبلې او هغه لا سوچت کې او جای الله ته چې الله زر فلانی سره ډېر سخت تنګي ما او ما ما ته اخلاص کا او سزا ورکړه بس حدیث کې راځي د دو او د دې دعا په منځ کې بلا واسطه نشتا بغیر د قبلې دوه دا د قبلو الله او چې کله قبليږي نو معلومه ده چې دعا وکړه په دې کې څه نقصان دی یا د دعا هغه آداب دې پوره کړی دویم چې کله باران شروع شي نو د باران ابتدایي حالاتو کې چې کله باران وریږي دعا غواړي پیغمبر پاک وي په دا وخت کې الله دعا اسی نه پرې دی خامخا کوي او یو هغه دعا چې د بان او د اقامت په منځ کې وغوښتې شي نو چې ته لا اقامت ځان له اور سره ته په دعا ځان له سو غواړي دا چې ته باغ وشي راشي او تاسو کې دغه کاته مونږ کې دعا وغواړي سلامت کې یو صورت دوه او بیا لا سوچت کې چې الله زما دا ها حاجتو ته ته معلوم دي اے کته دعا اوم نو غواړي الله تستا حاجتو الله ته معلوم دي چې دې بنده دا حاجتو الله یې پکار مو له ورو دادې چې کله پار وشو دیو جنا د جمعې پار د صحابه چې کله به بار وشو او هغه به یو کار کې مشغولو تر دې چې کله به د تبر کار کاو لرګي به چول او چې تبر به پښاوالو او تبر به راخلاصو غلرګي له الله اکبر आवाज وشو بیا به تبر اسې گزار کو دا خلاص کړي نه ده وای دا الله حکم جاری شه فرمان د عبادت وخت شو ارت به پځې پرې خو او موږ صبر منګه مرلا وارو کا خبر وګدره مو خبره زکه وګدو کو ډېر وی چې سوګینو چاله موږ زه خو څوک په دولسوي مسکیام ته تیارې وم ته زه قاسم جمعات کې ما لږه خدا موږ چې کم سے کم مسافر دي ملمان دي ګاره ودري او داس کوي راشي نو زم چې موږ به موږ درې کوم دغه غلوان نه همونځي اکثر ملمانه نو کم سے کم کو 15 منټه 10 منټه 15 منټه ورستو شي دا څه ها بلکې تاسو هم ثواب دی شي موږ هم ثواب ملا شي او چې څوک موږ لاندې کې راغلم جمعه لاندې شو او دا هم ډیر ثواب شو او په دې کې موږ تنګي ګنا په جمعه کې منګه 15 منټه تنګي ګو چې سیوا وخت شي او په دکان کې سار دو وخت کینو تر ماخام تیار پورې ناسیو او په کرسي په دغه څه کګا کیو کنه خدای څخه بناستي کته پورته کیګو په ذمہ داری کې سار د وخت وای بوزو ګاډي بوزو یا ګاډي بوزو لګیای وای څوک په پولی اچي څوک په ماچ کې څوک په لکتی سسو بس کوي ماغه کو لګیا مونږ تنګي ګونه په کور کې په کاروبار مونږ نه تنګيګو په دفتر کې په کرسي مونږ نه تنګيګو خو چې جمعات ته لاړ شو ځکه الته جمعات کې فایده زیاته ده نو شیطان هغه فیضو په سمو په سنخته دی هغه نور فیضې زموږ د دنیا شیطان څه کوي او دې کې لګیږي زما کار نشته ان الشیطان ها شیطان دی دشمن دی د چا د مسلمان د پاره دی لوی دشمن دی دلته خو چې ته جمعه ته راتم نشوي حدیث کې راځي چې مونږ ولالمي نو منډه ونوي چې زکات لاندې کوم بس پیغمبر پاک منه کړی ولی کته منډه وې د زکات لاندې کولو لپاره اسنه چونو خوېږي خپل ماته نشي سب دې مات نشي ستا ثواب پوری کړي شنو کو تو زکات لاندې کې کلام دې ستا ثواب پوری کړي شوی پیغمبر پاک چې په جمعه دغه شو په دې نیت باندې چې دې جماعت ته زمام موس کوما نو چې ته په دروازه را دنګ شوې نو کته په هر حالت کې ستا ثواب هغه شروع شو وستای قوم ته حسید را شروع شو راځي برو دادا سے زیره دته خو چې را دنګ شوې نو ستا اکاونټ د رحمتونو کولاو شو او شیطان د نه پښو شیطان کله دا وایي چې د اکاونټ ته شیلار شي بهترین شي لار شي ها لکه څنګه چې کفار د مسلمانانو په ملکونو باندې خپلې چاغې له فائدې ملاو شي کله یې غواړي دا کې شیطان نه غواړي چې دې له فائدې ملاو شي نو یو د موز اهمیت ما تاسو ته بیان کړ چې موز کول او بیا مونږه ها خصوصا سحر مونږ کول ماجګر مونږ کول ماسوتن مونږ کول باج خلک داسي چاغه یو جمعه بل جمعه مونږ کې لکه پنجابیان باج خلک داسي ډیر ما داسي د دې په دې اړه کې پوښتنه یو روجا او بل روجا ما ته پوښتنه کړه یو کس نه مې را ته یو روجا او بل روجا ما ته راځي نور سالم کال کې یو لس میاشت د جمعات کې دا کبندی دا ولې ما ته وایي و چې الله قبلې دا یو روزم نه راته چې قبول کړي چې نه قبل نو کو سالم کال کې راځو نو سفیر هغه په خپل موز باندې په دې قائل دی یقین دی چې زما مون نه قبلېږي مون دا غدا سي مون ها دا باندې کو نه قبلول نه قبلول دا د الله کار دی خو موږ به دا شکار کو چې هغه سبب د قبولیت وګرځي حرامو نه بزان ساتو موږ به داسې کار کوو چې د موږ په کوم سیز باندې فاسدېږي هغه کار نه باندې کوو نو الله هغه ظالم نه دی هغه مهربان دی هغه زموږ د پاره دا سلاري ګوري چې زه انسان په یو طریقه باندې معاف کوم ها په یو طریقه د معافی کوشش کې د یو انسان خو چې من زیاده د معافی کوشش نکو لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عملي صلاته اولا چې حساب کول شي د بند سره پورز قیامت کې نو دا غد عمل تپوس ګلو مې د مون نکیږي موږ له پکار دادي او بیا د وخت راتلل وردا یو خبر واوري اکثر دا خلک ورستو راځي او چورستو راشي نو بیا په سپونو د پاسه په اړې او مخکې زور کوي نبی علیہ السلام الله په دې سخت منع کړی دی چې کم یو انسان مخکې راځي نو هغه مخکې کینی ورپسې ورستو ورپسې بکینی خو د بل پوګو باندې خپالول دا د جهنم پور باندې خپالول لري کوشش وکړ هو دا چې کم شاته ناس یو مخکې ځای دا د دې سزا او ګناه ده ولې مخکې ځای شته نه کیږي او چې رستو راځي نو هغه با بل کس د بل کس سره جدا کوي بیا به مخکې ځي دا سبا یو او بل د اوچ ته دې پداشا بیا به راځي کله دا چې روایتونو کې راځي نبی عليه السلام صحابه وي چې نبی عليه السلام سبا مزه مزه به نیخ کو او داغه سربه د خلقو ګوت برابر ولې علم موږ باندې ودرې دا او आवाज به کو سو صفوفکم سو صفوفکم چې تاسو صفونه برابر کړئ او په برابرۍ ما سره ودرېږئ نو تاسو موږ کامل لې او که صفونو کې ګل بلوي نو تاسو موږ کې نقصان دی ځکه که موږ کې معمولی صفونو کې نقصان راغی حدیث کې راځي دا زړه الله وجه د یو بل سره بد دل کما بغض او حسد دا زړونو کې پیدا کما د امام نمخ کې رستو تل حدیث کې راځي قریب د چکم کس د امام نمخ کې لاله قریب دا شکل د پشان د خر ګرځوما او ډیر شي محدثین داغه نه نشانه هغه بیان کړی په حدیثو کې په تشریح وضاحت کې پکار داری چې موږ اهتمام کو د مونږ د صفونو لحاظ کو د خپل ملګری لحاظ کو هدارنګه د اړ یو چې ریاستو یو سره راغی نبی علیہ السلام جمعه کې راستو مونږ یو کو پیسې راکته ویل کې ټوله نبی علیہ السلام کو کته دوی مونږ بیا وکا ستامون لري شوی هغه بیا مونږ کو نو چې بیا یې ګټونه پیسې کته وی نو په دوباره مونږ کو بیا نبی علیہ السلام په دریم زلو ته وی مونږ بیا وکا ستامون لري شوی درې زره وته دا بیا مونږ کو نو چې بیا دې کې ټول پنسي کتوي نبی عليه السلام استام نه شوی موږ بیا وکا اصل راغې نبی عليه السلام ته علمني یا رسول الله ما ته د مون طریقو غایا ولې زمون زمانه کېږي نبی عليه السلام او چې تا داسې عظیم ګناه کړی دا نو دې عظیمی ګناه کول سره استام نه کېږي پیسې د ګټونا کته کول دا لوی ګناه ده اسه هم چې اسم رواني نو پیسې با د ګټونا نه کته کې دا به د ګټونا پورته ساتي او په موږ کې خو خامخا نو چې بار مو ګناه کې نو د جمعات کې ولدا چې عظیم ګناه کې نو چې پیسې پورته کړی او موږ یو کوستامو نو شو نو زمونږ دا اهتمام کړي چې چا ته وي دا ولا سي بډي والي ونی دي نه پیغمبر پاک وي چې د کم انسان د پنسې د ګټو نه کته دا مونږ کېږي دا زجر ور کړي تقلید ور کړي چې عظیم ګناه دا نه خدمت متکبرینو دا دا نه د خوانینو د ناکار خلقو دا بعد خلک چې دغه پیزار بوت په سپلو پسې آی پسې پنسې راخلي شي دا خلدا په دې ازدا چې خلقو تبالا په ورځ قیامت کې ونګوري